قرآن مختار موردن کو دا مولانا عبدالوکیل صاحب دارم بے بیان چی پر ٹوپای صفدر چوک کی پا انتیس ایک دوزار چین کی شعر دا دی موضوع دا دا پیغمبر مشن دا دی دا ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعتی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301571024 زما نهایت عزتمندو مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو د بیان ضرورت نه مخصوصوم ځکه انسان له الله رب العزت عقل ورکړی سنجیدګي پوهه ورکړی دا او د معمولی بیان نه او د ډیر بیان نه چې کله د الله فضل شامل حال شي نو انسان ته د حق او د باطل پته ولګي او محترم مولانا صاحب دا خبره ذکر کړه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټي مونږ ته حواله شوې ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت د دې دنیا نشوي دی داغوی د دا تللو واقعا مختصر الفاظو کې هغه بیان کړه زم مختصر الفاظو کې دا خبره بیانوم چې د نبی علی السلام مشن سو د نبی علی الصلات والسلام میراث سو او الله دیو کی چې زما د زړه او زما د خله आवाज یو شي الہ العالمین دی دا سه نه کوي چې زمونږ په خله یو خبره او په ځل کې بل خبره زکا زما هم سبا الله ته پیشی دا او تاسو هم د الله مخ ته اولال یی د هر یو انسان یو خپل ذمہواری وی یو خپل ډیوټي وی د علماو ذمہواری او ډیوټي دا ده چې د الله رب العزت دین بیان کی بے خوف بیان کی بے خطر بیان کی بے لالچ بیان کی او د عوامو ذمہواری دا ده چې په کلاو دماغ باندې کلاو غوګونو باندې کلاو سینې باندې د الله کتاب د الله د دین خبره واوري کزه دا لحاظ کوم چې خلک به خپشي سخت خبره ځکه نه کوم چې د خلکو زړه به دردمن شي یا و سبا زما خلک داوا وای چیرې دا ډېر بد مولاو سبا وسوک اوټ نه راکې سبا به زما سوک صفت نه کې زما د مدرسې معاونت بنه کې نو که په دې وجه باندې زه یو مسله پټکم نو د دنیا دو ورځې ژوند هغه به تیر شي خو د الله رب العزت عذابونه هغه بیا نه ختمې دوه عذابونه دي او که یو انسان دا وای چې را خلق خوشاله شي او بس خلق دا وای چې ډېر خمولا او ډېر زبردست مسلې وکړلې او بیا آینده د پاره که هر سکیږي نو دا د دوه ورځو صفت دی سوق دی اوای چې یا خمولا او یا بد مولا او یا د اونوي د چا په خله باندې انسان خکېږي نه او د چا په خله باندې ښه انسان بدیږي نه الله رب العزت دې زمونږه اخلاص نصیب کړي او الله رب العزت دې زمونږ د خلونو هغه خبره وباسي چې کوم باندې الله خوشاليږي د نبی علیہ الصلات والسلام ډیوټي سوا د نبی علیہ الصلات والسلام ذمہ واری سوا او د نبی مبارک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جن مبارک پس کې تیر شوی سیرت د نبی علیہ السلام به تاسو مطالعه کړئ چا به اوریدلې د نبوت دور چې کله شروع کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناس دی او ځان سره سمامولي غونې خوراک وړي هغه ختم شي سروجي سلوګي تندې پدې د فراق په دور کې الله رب العزت د الله رب العزت د وصال ملک جبريل عليه الصلاه والسلام رواسته او رويلګو او نبی عليه الصلاه والسلام هغه تراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوله خبره سکی اقرا دا الله نبی خبره دار اقرا شابال ولا لستل شروع کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له په زور ورکو یا حتا بلغنی منی الجهد دومره زور را کو جبرئیل علی السلام چې هغه تم په خپل تکلیف ورسېدو بیا پر خودم بیا وی اقرا د الله نبی لولا قلت ما انا بقارن نبی علیہ السلام وای زخول استون کې نه ما ما چرته کتاب نه دی لوستلې چرته سبق مې نه دی ویلې مدرسه مې نه ده پڑھاو کړې که بوډا دیم د الله دین ته محتاج که مولا دیم د الله دین ته محتاج که امیر دیم د الله دین ته محتاج زه خو محتاجم تاسو یې کنه وایو به د الله کتاب کنه چې کوم د نبی علی السلام میراث وو هغه سو چې کوم داسې کتابو چاغه سره عقاید معلومېدل داسې کتاب چې جون ټول تفصيلات پاغه معلومېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت فرما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان زما نبی ته کتاب نه نوې خبر چې قران څه دی ته د ایمان د تفصیل نه نوې خبر چې ایمان څه دی ایمان کې از دکیږي نو هغه د الله په کتاب باندې از دکیږي هر خبره چې د تکوما ما اول نه دا سوال کړي الله چې د خلی او د زړه کنیکشن یو وي او د الله په کور کې ناس یو د الله کتاب می مخه ته دی نبی علیہ الصلات والسلام اول ک ایمان اجمالی ز دکړې خو ایمان تفصیلی ګره چرې بغیر د قران نه حاصلېږي چې د الله کتاب نه لولي د الله کتاب په لاس کې نوي نو پته لګي د نبی علی السلام میراث مکمل نه دی دارنګ د نبی علی صلوات و سلام میراث سو هغه کور تراله نبی علی صلوات و سلام پراله چکلا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته فرمایي زملونی زملونی دسرونی دسرونی ولو لیت مد مد عمري الى عمره لکنت وزيرا له وابن عمي ارمان ارمان بیا وی هغه بوډا عالم وی ارمان چې زما عمر دومره وګد شوی وی چې کله با دا مکی والا تا د خار نه وباسي ما ستا امداد کړي نبی علیہ السلام فرمای او مخرجیا دی به ما وباسي د خپل کلینا هغه عالم بوډا وته وی چې چا دا مسله شروع کړې دا هغه چاروغ نه دی پرخه ک نور هیڅ نه تهمتونه لګی سو کوئی دا دے نو سو کوئی دا دے نو سو کوئی دا دے نبی علیہ السلام ته وی دا وهابی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک به دا مجنون دی نبی علیہ السلام په بارک به دا جادوګر دی ساحر مجنون وزدجر قران الفاظ دي کنه دا لیونه دی دا ترویتی دی او دا جادوګر دی د په دماغو کې اثر شوی دی د داسې مسلې کې چې د خلکو په میس کې تفریقې پیدا کوي ډلې پیدا کوي جنگ د غړې پیدا کوي پلار د زوی نه جدا شي نو زوی د پلار نه جدا شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدا کول هغه ایمان او اسلام جدا کول بخاری حدیث دی نبی علیہ السلام روان دی یو مجلس ناس دی هغه ته قران شروع کو ارمان ارمان الله چې ته خوښ شې که ټول خلک تراخ شي نو څه پروا ټول عالم دې خپه شي چې الله خوشاله شي د مخلوق رضا چې چا طلب کړله مخلوق هم ته خپه شي الله هم ته خپه شي رضا اصل کې د الله د نبی له صلوات و سلام ډیوټي داوا چې هغه د هیڅ چا پروا نه کړی تر وته یې ورارو تاسو رزما سمره احسانات کړی دي دا د مکی مشرکان مشران لیډران دا غلی د دوی یو درخواست دی دا ومنه کته خزه غواړي تا چې کوم جنې خوخه لاس کې د طالب وادو کته مشری غواړي ته د نن زمنګ مشر شوي کته مال دولت غواړي مونږ به درله جمع کو چې ته څه غواړي هغه ستاسو خدا مسله مکوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پستر کو کوي خراله وی تر تم د دوی خبره کې وی که یو لاس کې رات انور کې دی بلکې سپوږمۍ کې دی او دې خبرې پر خودلو ته تیار نه یو هغه بدبخت انسان دی نه په خپل منی او نو ته بل پری دی یو خو هغه خوش نصیب انسان دی چې په خپلم تیار ما او بلم دعوت ورکوم بل هغه انسان دی چې په خپل منم خو بل نرا بل نرا بلم بل هغه بدبخت انسان دی چې نه په خپل منی نه بل پری دی یو هغه انسان دی چې بل خو په خپل نه منی خو بل لوجتنی سمحا بذاک مبینا ورارو که صرف د مکی د جنکو د پیغورونو ير نه وینم ما بستا پلاس کې لاسي خوي خو دی وجنا نشم منلې چې جنکې برا پس خان دي چې پلار نه کدینې پر خودو پلار نه کې طریقې پر خودلا چې کله سا اوزین سوي اے خلکو خبر شي ها انا اموت علی دین عبد المطلب بیا وی ها انا اخترت النار علی العاری اے خلکو خبر شي ما اور په پیغور باندې غوړه کو خلک پیغور برا کوي زه خپل زړې طریقې نشم پرې خودلې د پلار نیکو طریقه نشم پرې خودلې ها انا اموت علی دین عبد المطلب د خپل نیک په طریقه باندې زما که جهنم ته زم لاړ دشم لیکن پیغور نشم غستلې نن زمون پښتون سوی خلق به پیغور راکې دې دا دې شو دا دات جوړ شو او دات جوړ شو سو کو یره داسه شو پنځ پیرې شو خلق به چې پنځ پیرې شو پنځ پیرې سي په الله قسم د الله قران کتاب می مخه تلې ک پنځ پیرې کې ما ته صاحب ښکارا شو ما ته پته ولګی چې دې غلطه کوي اول ازما اول ز پرې دما اول ته زره بایکاټ اعلان کو مغه سزما کم پوله پټه شریک دی مالکم ما سره کم نور احسان کړی سوا د دې احسان نه چې ما ته قران خو دلې مونږ ته ایمان خو دلې د اشاعت عقیده سره دغه اے خلکو خپل جولې د خیر نه ډکې کړي مونږ نه اوټ غواړو نه نوټ غواړو نه عزت نه غواړو که کنځلې کوي مونږ د اجازه دې کوي ګناه پتا سو د غره زمونږ د طرف نه معافي که څومره څوک سویل شي وای دې ما پسې دی وای صفت اړ او نه کوي خو خپل جولې د خیر نه ډکې کړي خپل جولې د خیر نه ډګي کوي خپل آخرت جوړ کوي او یاد ساتي ګوره دا خبره او یاد وساتي دا چرته موای چې دا مسله زکه حق د پلان کې مولا وکړه عبد الوکیل وکړه امداد الله وکړه دا مسله زکه حق ده نه یورف الرجال بالحق للحق بالرجال پلان کې مولا زکه خره چې د قران مسله وکړه دا نه چې پلان کې مسله زکه خره چې پلان کې مولا وکړه مسله په مولا نه معلومیږي مولا په مسله معلومیږي چا چې صحیح مسله وکړه او آیا د قران مسله وکړه وای د حق مولا لري او چا چې مسله وکړه د مو اجر مسله د دې مولا د وجنه حق شو کېږي شي غټ مولای بلعام ابن باورن لوی مولا په يهودو کې نو سو شوی خطا شوی وکنه مولا پس به تش نه دی مولا قران مخه ته نیولې د الله د کتاب نه لګیا دی وی معنا کاغذ لګیایم کبل لګیا دی به اومن یورف الرجال بالحق للحق بالرجال دا خدا مولا چونی دی دانن طالبان دی دوی مسری دی مونږه مشر مولی صاحب نو مشر مولی صاحب مسله پټ کړی دا به سم مفادو او زما استانه هیڅ مفاد نشته هیڅ تمام دنه نشته که تمام دې صرف د الله نه مله ان خلقناکم عبسا چې ما عبس پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون تاسو به ماته ناراضی نا فتعال الله چرې چرې د انسان خلقت عبس نه دی تب الله ته ودرېږي الله سره به حساب کتاب ستا سره کوي ستا زندګي حساب کتاب بتانه غواړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مصفلی چوک کې اولاد دي نو سوي چوک کې ولاړ دی څوک سبزی خرڅي څوک ټماټر خرڅي څوک څه چغوي څوک څه چغوي نبی علیہ السلام اے خلکو زه داسې سودا خرڅو ما چې سر په دنیا او آخرت تاسو کامیاب شي داسې سودا خرڅو ما تملک بهم العرب والعجم تاسو به د ټولو عربو مالکان شي ټول عجم بس تاسو تابعدار شي لا اله الا الله تفلحو دا کلمه وایي تاسو به کامیاب شئ هغه د لا اله الا الله په معنی پویدل د لا اله الا الله معنی خداوا چې د الله نه سوا که هر څوک دی هر څوک څوک دی که زه ما کته که ملائک دی که جنات دی که پیریان دی که اولیاء دی که سیدان دی که میاگان دی که پیران دی که درگاهونه دی که مزارونه دی لا اله الا الله هیڅ څوک د الله نه سوا که هر څوک دی که پیر دی که فقیر دی الله ته محتاج دی الله قران کې اعلان کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله ډایرک د الله نه غواړه الله نه خپکی په سوال باندې الله یغضب ان ترکت سواله وبني ادم حين يسال يغضب الله په سوال کولو خوشاليږي بني ادم هغه هغه شی دی چې په سوال کولو خپکی د الله د بنده فرق دار د بنده نه بار بار غواړه خپشي د الله نه بار بار غواړه خوشاليږي د الله د بنده فرق دار چې دلته جج سره خبره کې واسطه لټه وکیل ګورا الله دا سه ذات دی چې هغه ته واسطه مګوره ډایرکټ غواړه دا خو د الله د مخلوق فرق دی کنه ته نه نه دلته کې چرته سیړی پکار دی او جج ته وکیل پکار وی بیا د الله د مخلوق فرق څه شو لیسا کمثلی شی الله او ازما پشان هیڅ څوک نشته زمانہ ډایرکټ واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی چوک کې ولاړ دی چې کله دا مسله وکړي نو چا خلکو څه کړی دي خلکو غاړه ته هاره چولې فمنهم من سبا ومنهم من طفلا ومنهم من حسا عليه التراب چا کنزلې شروع کړې چا ولا په مخ مبارک باندې دکانې ټکلې چا په خاورې ورشتلې دا راوی وای ما قتل دې سړی تا حتا تصف النهار تر دې پورې چې ټکان د غرمه شو آمد ربن شو یو وړه ما شومر علا کوزه کې وسره وبري وي بابا جی چې خلک نه منې سل ورته دیږي چې خلک دا خبره ته وګ نه دین سل ورته وایي که بچا خلګي که بچا بدلګي مونږ مجبور یو خانه مونږ مجبور یو مونږه مجبور یو مجبور زکه یو الله وای کچب شوي د نبی علیہ السلام مشن داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دغه مسله خلقو الله یو دی الله مشکل کشاره نور څوک چې څومره مخلوق دی هغه خلقو قصې مشهور کړي دي کنه سو کوئی د دولسو کالو غر کا بیړې رېستلې ها تصویرونه لګولې دی ریټه کې ډکی کړي او مزارونه ډک کړي د دولسو کالو غر کا بیړې رېستلې دې څه تاریخ دې سند یو خایا بل دارې چې 1200 کالو غر کا بیړې را ایستره شو 1200 کالو کې د خلکو په دریاب کې سکول دوی ژوند دي څنګه بیا وای جناب دا د اولیاء خلوی له طاقتونه دي ګوره د اولیاء ګستاخی چې څوک کوي الله دې ذلیل کی اولیاء ګستاخی چرې مونږ نه کوو مونږ د اولیاء د خپل خاور خاوري هغه ته مونږ نه رسو خدا خدای ورکول دا خطا ده اولیاء له خدای صفت ورکول دا خطا ده وای دا شای شمسو واپس شو اعینهم تفیض من الدمع دسترګو نه اوخ کې دارې وهي ولی لا اجد سورلی وته نه ملاوي نبی علیہ السلام په دیوال نشي سرولې دیوال نشي روانولې او د پیر دیوال روان کو نبی علیہ السلام په یو غټ نه سرول چې په غټ تور خوشی کا او د پیر چې کم دی نو دا سری د نبی علیہ السلام نه اوچت سو کې دی شي بیا وې زبداس مشرانو چې سر په نو پلان کې را روانو سر په نو او دا شان په اسور را روانو اوریدلی به می سليمان عليه السلام څومره لوی شانو سليمان عليه السلام نه چې کله روح تللی سر په موجود دی ښه او صرف روح ته تللی دی هغه سليمان عليه السلام قران کې سورته النمل کې الله ذکر کوي فلما خر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيب سليمان عليه السلام امسا ختميږي سليمان عليه السلام ځان نشي ټینګولې استاد د تیر چې کم دی په اسبانه بغیر د سر مزان څنګه ټینګ د سليمان عليه السلام نشان دوی شي او بیا پیغمبر نه دی ولا شان لوی کونو دا قران او ایمان او اسلام چرته لاړ دا فرضي خبرې دي خلکو کې سي دي جوړې کړې دي او عوام ته تبا کړل د عوام عقیده تبا کړلې چې څوک عوام تبا کوي او قصدن تبا کوي الله دې هغه خلک تبا کوي الله دې هغه مليان تبا کوي او کاول هدایت پر نصیب کی الله دې هدایت او تنصیب کی او کازلی بدبخت الله دې تبا کی مقدس مکه نه دې الله ورکی د څوک د عوام عقیده بربادي دا عقیده چې چاوي چې زما پیر आवाज اوري او دا عقیده په خلو ویو کنه نفس په ځل کې عقیده ده په الله قسم په جنت حرام دی او دا زنه دا د الله کتاب وای دا زنه ما دا د الله کتاب دا خبره ذکر کړي چې په ځل کې صرف دا خبره چې آو زما غیبانه چغه اوري مال را رسی او زما کارونه سرکول شي او وای ګوره دومره قدرت لري چې د قبر د لاندې هغه چنچن او چنچن پیجنې په خاور چې ناشتي نو لکه دومره خاور نه راغنه زر راوځي نو ستا په کپلو یې ساریږي او ته هم ته بیا بربند ښکارې ولې مقبره ته ځي او ویره غشه د لارې نه واپس کینو بغداد شای میران باندې چې میزایل وریږي د امریکا په خوشاله دی ولې د لارې نه میزایل نه واپس کوي هغه سخی بابا باندې چې په انګريزان ګرځي په افغانستان کې هغه د ځان نه اول نه منی کوي هغه اولیاء او دا غوی روحونه الله اعلی علیین ته رسولی او د دې دنیا په اعتبار هغه مړ دي خبر نه دي مړې ک ژوندې و مقبره کې عقل مندو نو بیا خزي بد کړی چې کړه بل خاوندو نو خزه د ژوندې سړی په بل کله رواوي انصاف بوس پتاوي مړې ک دنیا په احکام کې ژوندې نو خزه ول ول بل پنیکا اخلي اما شهید فی احکام الدنیا فمیتون یقسم ماله وتنکه امراتو کمانډر ان چیف د احناف په دا مسله ذکر کړي په دا سنایه کې شهید د احکام او د دنیا لحاظ سره مړ دی مړ خزه بل په نکاح اغستل شي پس د عدت نه او مال میراث ته تقسیم کېدل شي نو پته لګي کنه چې محتاج دي او دې دنیا نه تلی ژوند دي کم ده کې ژوند دي برزخ کې ژوند دي او ډیر خوش نصیب داسي چې وی منله د نبی علیہ السلام په مسله بیا خپل سرونه قربان کړل خپل بچی په قربان کړل خپل مالونه په قربان کړل د نبی علیہ السلام مسله دا وا چې کله غموشي پاغه غم په کور کې درې ورځې پورې لګې مکوي خپل ترزوی او فاطمه جعفر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام کور تراله وی اسنو لعل جعفر طعاما فانهم قد اصابهم قد اصابهم ما يشغلهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشنو د مړي په کور کې و درې ورځې پورې توان نوي هغه به خپل نه پخې گاونډیانو باندې حق دی کنه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې شپه نه پخ کړی دا نه خړلې دا سلوختې نبی علیہ السلام نه دی کړی کلیزی نه دی کړی نبی علیہ السلام چرې د یو صحابي خبر نه پوښ کړي هغه اوهدو هغه شهیدان چې سید الحم سید الشهداء امیر حمزه دا خبر اوسم کچلي چې خلکو پیغور نه یریږم ځکه اور غوړو کوم استاد دا خبره شون استاد ابو طالب فرق څه شو پیغورونه د شل کړه ته خلکو کی پیغورونه له لته ورکا د الله د اور نه او یریږي د پیغور نه مې یریږي د نبی علیہ السلام دا مشنو چې مړی والا سره امدادو کوي غریبانانو سره امدادو کوي دا د مولا او دا د انبیاو او دا د صحابه طریقه نه وا چې کم ځای کې غم کیږي مشابه پیسې راکا خادی دم پیسې راکنو په نکاح باندې پیسې نو په غم کې پیسې نو په سات کې پیسې نو په هر طریق کې عوام نه چور کی دا مشن د نبی علیہ السلام نو نبی علیہ الصلات والسلام هغه دا کارونه نو کړی نبی علیہ السلام بل ور کولې د بل نه بنا غستلې او په دې طریقو نه دی اغستی زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام غیرتی انسان شجاع انسان بهادر او نډر انسانو او دین غیرت دی غیرت او دین خالص هغه غیرت دی چې په دې کې د بی غیرتۍ بوی قدر نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل میدان جهاد کې ولاړ دی او تور را استری دا وان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب زه هغه نبی ما چې کم می په میدان کې دا خبره کړې و په جمعات کې می خبره کړې و میدان جهاد کې زما هغه خبره انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه د عبد المطلب بچی ما زه نبی ما زه درو جن ما خپل خبر نه نورستو کیږم د نبی علیہ السلام خبره یو خبره وا نبی علیہ الصلات والسلام دا موږ چې کومه طریقې جوړ کړې دي دوا او کې لاس اوچت کې وخت کې راوی جنازه کې شریک شوی دوا یو پر لاس اوچت کا د وګد دوا او کا جنازه کې شریک شو بیا دعا ته حاجتم نشتا هم محله والا درازي غسر لسکې د ملمنو خدمت دې کوي کنه خو بار بار دعا وکړي او لاس چت کې نبی علیہ السلام دا طریقه نه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادو کې دا طریقې نه وي دا جنگ دی دا ډول کې دي دا خدي او دا بد دي موږ د الله کتاب هر کړی د هندوانو طریقې موږ په خپل کړی دي دا ځکه موږ ذری را اخواري الله رب العزت دې موږ ته په خپل کلام پاک باندې مکمل عقیده او مکمل عمل کولو توفیق راکړي شاید چې تاسو ستړي شوي یئ وخم زیات مخکې مولوی صاحب هم بیان وکړ کافي او شاید چې بعض تکاوت داسې حالات پیښ شوي د لګ بیان باندې اکتفا کو الله رب العزت دې معصوم والدین او ته اجر کامل نصیب کی استاد محترم ته دی الله اجر کامل ورکی او دې محله والو الله رب العزت دې اتفاق اتحاد نصیب کی او الله دې زمونږه تور توحید او د سنت عقیده نصیب کی او الله دې موږ د هغه خلکو ملګری کی کم چې د الله والا خلک وي د موحدین خلک وي قرآن دان خلک وي قرآن خوان خلک وي د دنیا د اغراض او د دنیا د مقاصد د پاره نه لګیا او الٰه العالمین د ټول مسلمانان متفق متحد کی او چرته چې مسلمانان باندې ظلم کیږي الٰه العالمین موږ ډیر کمزوري یو کمزوري نه ډیر بے غیرت یو الله ډیر زیات استاد نبی طریقې موږ پرخې دي jihad موږ پرخې دي هغه طریقې د صحابه موږ پرخې دي الله ربط او تړون د سوره اخلاص د مخ کې سوره لهب سره کلا چې ټول قران مجید کې مسله د توحید ذکر شو نو په سوره لهب کې د الله د دشمن تباہی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دشمن تباہی ذکر شو کلا چې د عقیده د توحید نام منکرو نو په دې صورت کې هغه مسله ذکر کړي وکما مسله باندې چې انسان ته نجات ملاويږي ابو لهب د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دې هاشمی النسب قریشی دی ام القرآن مکه کې پیدا دی او چې کله د اصل کتاب او عقیده د توحید نه منکر دی نو الله رب العزت فرمایي ما تبا کو کاروبار په لحاظ سره مالدار انسانو مالونه ډیرو کاروبارونه ډیرو هغه فایده نه دا ور کړی بچی تابعدار هغه فیدن د ور کړی وجداوا چې اصل مسله د نجات هغه نه محرومو نو په دې صورت کې هغه مسله ذکر کړي کم چې د ټول قران مجید نه چور دی خلاصه ده او حاصل لې شان نزول بارکه مفسرین ذکر کړي نبی علیہ الصلات والسلام تا سمشران رالل وی انسب لنا ربک کم رب طرف تا چې تمنګ را بلې داغه توحید داوا کې د یووالي داوا کې داغه نسب مونږ ته بیان کا نبی علیہ الصلات والسلام ته الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړل صحابه بیا تاسو کا د الله رسول تاسو ته هو قل هو الله احد د الله د طرف نه امرو چې دوی ته وایا الله یو دی نو تاسو له شروع د هو الله احد نه پکارو چې الله احد الله وی قل زما نبی وایا نبی علیہ السلام وی قل وایا نو د دې څه مطلب دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل قیل لی قل فقلت قل ما ته امر او شو د الله د طرف نه چې قل نو ما خیر هم دغه الفاظو کې وګاڼو او د هغه زین می شروع کړه کم چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ابتدا کړی و نو د کفارو داغه شبهاتو داغه سوال جواب دی په اولنی آیات کې رد په هغه مشرک هغه مشرکان باندې او داغه سره سره په مجوس باندې او داغه سره سره په دهریان باندې دهریان هغه خلکو چې د الله د وجود نه منکر دي الله رب العزت وی الله احد او دا قاعده را حکم چې په کم شی باندې کیږي نو هغه موجود وي الله موجود دی مجوسیان هغه د الہ قائل خود یو قائل نو وې د خیر خالق چې دین هغه یزدان دی او د شر خالق هغه احرمن دی نو حکم داراله چې الله احد الله یو دی الہ ګن ندی مشرکان اغم قائلو خود غنو الہ او قائلو نو حکم د الله د طرف نه رااله قل هو الله احد وایا پیغمبر الله یک یو دی یو واحد وی بل احد وی نو د واحد او د احد په میز کې عموم خصوص مطلق دی هر احد واحد دی خو هر واحد احد نشي کېږي نو د احد معنی صرف دا نه چې یو دی یک یو دی دغه ځکه اساتذه کرام معنی کوي قل هو الله احد وایا پیغمبر الله یک یو دی احد هغه ته ویل کېږي چې داغه نه مخکې بل عدد نه وي عدد نسب د مجموعې د حاشیتین ته وایي او د احد د پاره بل حاشیه نشته د دې بل طرف نشته الله الصمد الله بے نیاز او بے حاجت دی چاوي چې الله موجود دی خو لیکن ټول کارونه غس نشي سرته کولې لکه څنګه چې هغه فلسفه او بدون ویل چې الله یو دی د واحد نه لا یصدر منه الا الواحد د الله نه یو کار صادر دی شي ټول انتظامات د عالم نشي کوله نو الله صمد الله به نیاز او به حاجت دی ټول کارونه په خپل سر ته کوي لم یلد ولم یولد نه الله نه څوک پیدا دی ولم یولد نه الله د چانه پیدا دی يهوديان او نصارا باندې رد هغه عزیر علیه السلام ابن الله دی چاوی عیسی علیہ السلام ابن الله دی دارنګي سوق د حلول قائلو لم یلد ولم یولد ان الله سوق پیدا دین الله د چانه پیدا دی ولم یکن له کفوا احد نشته الله سره هیڅ سوق برابر الله سره الله والد او مولود نه دی والد او مولود زکه نه دی نه د چا العیاذ بالله پلار دی نه د چا نه پیدا دی نه ته څوک پیدا دی یو خدای چې والد ولد ته محتاج وي او الله هیڅ چا ته محتاج نه دی نو زکه والد نه دی بل والد او مولود زکه نه دی چې والد او مولود د دې په میاس کې تکافو تماسل ضروری وي او د الله رب العزت سره څوک کف او مکافي نشته لري د الله رب العزت څوک مماثل نشته لري او په دې ځوالو مقدمو باندې دلایل قرآن موجود دي دا الله مکافی ولی نشته دی ولم یکل له کفوا احد نشته دی دا الله سره هیڅ کافی او برابر دا الله مماثل هم نشته لیسا کمثله شی نشته دا الله پشان بل هیڅ شی نو ځکه لم یلد ولم یولد دی دریم دار چې ولد او والد ځکه نه دی چې ولد حاصلېږي په انتقاص د اجزا سره د والد نه او اجزا د هغه شی نه جدا کیږي چې کم مرکب وي او الله بسیط ذهنن خارجن دی الله رب العزت هغه نه نسوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی دروغ وي په ما باندې دا بني آدم او دلاره دا دروغ ویل مناسب نه دي وشتمنی ولم یکن له ذالک دا بني آدم ما ته کنزلې کې بدر دی وي او دلاره دا مناسب نه دي اما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی اول مره هر چې ما باندې دروغ ویل دي دا خبره را چې الله ما دوباره نشي پیدا کولای قیامت نشته دی دا انسان الله رب العزت فرمایي په ما باندې دروغ وایي واما شتمه ايايا فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبه ولا ولدا هر چې د دې بنی آدم کنزلی دی ماتا دا خبره ده چې الله ځان لا نائبان نیولی او زدا سے ذات یم لم اتخذ صاحبه ولا ولدا په سوره فلق او سوره ناس کې دغه عقیده د توحید د دې د حفاظت د پاره الہ العالمین دا دو سورتونه نازل کړیو قل اعوذ برب الفلق وایا پیغمبر پناوړم پاغ رب باندې چاش لون کې یا وایا پیغمبر پناوړم پاغ رب باندې چې هغه خالق د جهنم دی وادن فی جهنم جبن فی جهنم اعوذ برب الفلق وایا پیغمبر پناوارم پاغ رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر دانا چې الله پیدا کړی دی مفعول به حذف کړی دا د پاره تعمیم سه پیدا کړی دی چې انسان داغه ادراک نشي کوله ما خلق اسمرا اشیاء چې د شر دی الله د ټولو نه پناه غواړو ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد ګرنه کله چې حسد شروع کی ولې حسد چې شروع کړي نه دی نو تر هغه پوري د حسدګر ته پخپلا سزا رسی یو انسان چې هغه ظالم او مظلوم په یو ټیم کې وي هغه حسدګر انسان دی په بل ظلم کې نو پخپلا مظلوم هم دی او اوله ګناه کا اسمانونو کې شوی و شیطان الله رب العزت د حکم نه انکار کړو ناغه ګناه د حسد وا ذکر آدم علیه الصلاۃ والسلام څنګه فضیلت بیا موندو دارنګ اوله ګناه کا په مخ د زمکه شوی وا قابیل را پاسه دو او حابیل قتل کو نو د حسد د وجنا چې اول دنه قبول شو مان نه قبليږي ومن شر حاسد اذا حسدا دا شر دا حسد کون کنا ازا حسدا کلا چه حسد شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پیغمبر اپنا اور پر رب د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس اجت روا د خلقو زه انسان باندې دورونه راځي د ماشوموالي دور برب الناس الله دا سي ذات دې چې ماشومانو تربيت کوونکې ځوان شي د انسان خیالات مختلف وي دنه اکثر خپل خالق الله يروي الله وي ملک الناس بادشاہ د خلقو يم ا چې وسوسه اچي پسینو د خلکو کې من الجنت والناس کړه پیرانو نه کړه انسانانو نه وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا الله مناسب صفاتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی الرحیم خاص مهربانو والا دی غیر المغضوب علیهم نو غضب کړی شی پاغوی باندې او ندی گمراهان ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب د ختم دا بیان چې په منېری پایان محله گلشن آباد کې شیخ احمد کا کاری پزا کی د زنانو د درس قرآن د ختم په سلسله کې په 11 11 2006 کې شوې ده د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیټ نزدې ګراوند های سکول روډ جنگیرا روډ سوابي پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 ټلیفون